دلته بیان دی د دلایل د توحید او فی کل شین آیت تدل علی انه واحد هر شي کې علامه ده په دې دلالت کوي چې خدای واحد نه شي د دې کو خلاصہ بیان مسله تدبیر المنزل بیان مسلې د تدبیر منزل دی الذي احد اقسام الحکمت العملیه یو د اقسام د حکمت عملی نه دی چې من کسب الرزق د کسب د رزق په کور کې یو سړی وي یا دوی مشران یا زمینداری کوي یا تجارت کوي یا نوکری کوي او د کور خلکو لا د رزق دا سبب دا مسله دا د تدبیر منزل من کسب الرزق بیان او بعد دلائل توحید بیان د دلائل توحید دی والتذکیر بما بعد الموت او انکار دې په شرک د مشرک دا د دې رکو خلاصه ده بسم الله الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض بشکا په پیدا کولو د اسمانونو کې ادمزکو کې و اختلاف الليل والنهار په اختلاف د شپې د کې ورځې شپه راځي په ورځ راځي ورځ کله لنډیږي کله وګدیږي دا طبيعت په یو حال دی والفلک التي تجري في البحر هغه کشته چې هغه جاری په دریاب کې بمان چې خلق نه فور کی چې اموال تجارت کی پرادی په کې سامان دریابي جادونو کې کشتو کې وما انزل الله من السماء ماء الله نازل دي اسمان نوبه په شکل د باران اگر صد باب حکمت پیش نادان بخوانی آیدش بازی کو در گو کسل بابد حکمت خمقل تولو لی حتی بازی چخ کرے دکل قوم یاقلون وی دا دا خلمندانو دا پارے ومن الناس دا خود دلیل توحید تو اس انکار کی پشرک دا مشرکین ومن الناس بعض د خلقنا من يتخذ من دون الله نچی ما سوا د الله نه اندازن شریکان انداز جمع د ند دا ند مثل مناوی مثل مقابل ته وي يحبونهم یو سره محبت لري فحب الله شان د محبت د الله والذین آمنو هغه سان چې ایمان راوړل دي اشد حب لله سخت جهاد د محبت د الله ده ځکه چې په دې دریاب کې سختی راشي کشته غړ کیږي یا الله بیړه مو پار کړه خدای تراجی کی د مؤمنانو هر وخت کې توجه الله ته ولو ير الذين ظلموا په شرط دې ته لیدلې که ظالمان دي اذ يرون العذاب چې کله عذاب ومي ان القوه لله جميعا راځو نور چا د دې چې دا روانه قوت چې کوم دی الله لري تو وند الله شدید العذاب به صح عذاب وره ویني عذاب لره وتقطعت بهم الاسباب پریش دي سره اسباب موصله د دنیا دوستۍ ختم شي الله خل بعض من عدو الا المتقين دوستان د دې دنیا د بدو دا به یو بل دشمنان مګر د متقینو دوستی به پاتې لو ان لنا کرتن وای با کسان چې هغه تابعدار دي کاش کې مونږ لره واپسې دنیا ته من تبرأ منهم مونږ به دینه بیزاری کما تبرأ مننا لکه دې زنګ نه بیزاری کار کوي دا دیو بل نه براءت کذالک یریهم الله اعمالهم دار الله تعالی خي اعمال دي حسرات عليهم افسوسونه په دې باندې ما هم خارجین من النار دی بوتون کې د اور نه نه دا آیات نازل په تحریم د ثواب وو دی په د بدو خود پنوم کو فرې او ساروي دا بهامو دا به وسیله وا ولا تتبع خطوات شیطان تابعداري د قدمو د شیطان مکوئ انه لکم عدو مبین شیطان تاسو د پاره وینه شما دا ما شروع کړه نن څه کوم حاصل کان فيما قبل بیان تدبیر المنزل مخکې بیانو د تدبیر منزل واونا اذن کذالک دلتم بیان د تدبیر منزل د دیرو کو خلاصہ بیان مسله تدبیر المنزل بیان د مسلې د تدبیر منزل دی من اصول صرف المال یو خو د مال ګټل دی یو د مال بیا لګول دی من اصول صرف المال بعد کسب المال فإنه لا خير في الصرف ولا صرف في الخير صرف کې خیر نشتا او په خیر کې صرف نشتا کپ نارو کې یو روپې ولا ګولا اسراف دی د خدای په نوم دې 0 روپې ولا ګولا اسراف دی و بیان التقلید الباطل بیان د تقلید باطل دی فإن التقلید نوعان باطل وحق یو تقلید باطل دی یو تقلید حق دی مشروع و ممنوع یو تقلید مشروع دی بل تقلید ممنوع دی فإن ترك التقليد قنطرة اللادينية پرې خودل د تقلید دې سره د رکوع ربط معلوم شه سابق ذلاحق بان صرف المال من تدبیر المنزل دا مال لګول کی دي دا تدبیر منزل دی کمان الکسبه من ذالک کسب تدبیر منزل و ايضا فيه التذکیر بما بعد الموت دې کې پند په ما بعد الموت سره والوعید علی کتمان الحق او وعید په کتمان د حق باندې وخسران تجارتهم د دې دغه تجارت تاوان بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اے خلقو کلو مما فی الارض جميعا حلالا طیبا خورای چې زمکه کې دي حلال طیب ولا تتبع خطوات الشیطان تابعداري مکوئ د قدمونو انه لکم عدو مبین دې سرګن ساتو او والعدو لا يتبعو د دشمن تابعداري څوک نه د دشمنی ښکارا کوي بیان د عداوت انما يركم بالسوء والفحشاء امر کوي په بدای او په بی حیاي وان تقوا الله ما لا تعلمون الله ما ايت خدای تاسو به عالمان نه واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله دي ته ویلي تابعداري کوي چې خدای کوم نازل کړي کتاب دی دي تقلید باطل پسې لړل قالو بل نتم الفن علیه ابانا موږ به تابعداري کو چې موږ په پلار ریکمندلې دي الله آیات تبعونهم د دې تابعداري به کوي ولو کان اباهم لا یقین شم ولا یهتدون اگر که پلاران د دې نه په د پسسی او نه هدایت مندون بعض خلک دا دلیل ګرځي د پاد د بطلان د تقلید د تقلید حق دا موږ د چا تقلید کوو ای په هدایت کنا انا شک مده په په هدایت کنا عالمانو کې جاهلانو عالمانو موږ خو تقلید د عالم کوو د عالم حق کوو دا خود تقلید د جاهل باطل دا غي مزمن ومثل الذين كفروا الله قران کې امثال هم ذکر کوي مثال دا چا چې کافرانی اے مثل داع الذين كفروا كمثل الذي ينحو په شان د مثلا هغه چا دی چې आवाज کوي بما بغنمن لازم الا دعاء و نداء نوري دغه ګډي بيزي مگر ندا او بلنه اې د په خبرو پورا پوهیږي نه او دی وطن اړي وي خشه شه ډډي ته شه دغه سي دا کفار دي دی بوتان بلی نه د دې دعا اوري ان د دې نه دا اوري سمون بکمن عمي فهم لا يعقلون هم سمون دي کانه دي د حق نه چاړاګان دي د حق نه وړاندې دي د حق نه دي کا عقل نشته کما عقل عقل منجا لیونی خو نه دی خو منجا عقل نشته عقل آ باشد کې بک شاید رہے راہ آ باشد کې بک شاید شہے یا الذین آمنو اے مومنانو کلو من طیبات ما رزقناکم ورای د پاک وان چې ما تاسو رزق درکړی واشکروا له شکر وباسه الله لرا ان کنتم یا تعبدون کتا د الله عبادت کوئ الله محرمات کری تا د کور حلال حرام کوي انما حرم علیکم المیتۃ الله تعالی کې مردارا مردار دې ته چې په خپل مرګ نشي یا رګونه برابر پرې نشي تحریم خود فعل سر را دی معنا اکلها خوراک د میته دي و دما دمی مسفور جلت کې بدی وینې تعلق یونیو هغه به جمع کړه هغه کې به خوراک تیارو ولحم الخنزیر د خنزیر وخت خنزیر ټول حرام دی خلک ساتي د وخت د پاره وما هل لغیر الله به هغه چې دی باندې نوم غته غیر الله چا نظر لغیر الله دی یا په وخت ذبح کې غیر الله نوم په والی ومن تر تو مجبور کړی شي غیر باغن نی طلب کون کې د لذت ولا عاد نتجاوز کی د حسد الرمق بلای د باندې ګناه نشته د مردار بیا حلال ده ان الله غفور الرحیم لا بخون کې رحم کوونکی اوس انکار کی په کاتمینو د حق ان لا یكتمون ما انزل الله من الكتاب آ کسان چې پټي جنای کله د کتاب نه واشترونا د حضور حلیه بګاړ کړی دا پټ کړی دا علی دی په دی باندې سمانه خلیل کډیر والی خلق دی ما یکل بیت الا النار نخری دی په ګډو کې مگر اور دی جهنم ولا یکلمهم الله دویما د فشوا ولا خبرې د رحمت باندې کوي ولا ذکر تسکبه نه کوي عذاب علی سلور د فیددی په نسبت کې راځي اولائک الاشتر الدلات بالهدى بیان د خسران د تجارت د دین کوي دا دی اغستری گمراهی په عوض د هدایت کې په دنیا کې والعذاب عذاب په آخرت کې په عوض د مغفرت کې وما اصبرهم على النار تعجیب دی څه صبر کوونکي دي دی په اور باندې ذالک دا مذکور بان الله نزل الكتاب نازل کړی د الله کتاب بالحق په حق وان الذين اختلفوا في الكتاب هغه سان چې اختلاف کوي په کتاب کې لفي شقاق بعيد دی په خلاف کې دي چې لری دی ده د وشتمه رکو دا دوی مرکو دا ها